چې پنځه مزامین کنه هغه مقصدی مذهبین دي دا ذکر کیږي علم احکام علم جدل علم تذکیر بعلی الله تذکیر بایام الله تذکیر بما بعد الموت بالموت بما بعده دغه بیان کړه پاک په کوم طرز باندې کو کنه علم احکام په کومه طریقه ذکر کیږي یا علم محسمات چې قرآن پاک ذکر کوي کنه طرز بیان سرنګ دا اسلوب سرنګ دا کنه دغه پښ کوي وجه وانما وقع بيان هذه العلوم على اسلوب العرب الاولي على اسلوب العرب الاولين لا على منهاج العلماء المتاخرين وانما وقع بيان هذه العلوم على اسلوب العرب الاولين ا د علم حمسا بیان په قرآن پاک شه د مخشه د عرب په طرز باندې پیګه په شوا باندې ذکر کیږي قیل محکام دا قیل مخاسمه دا کا تذکرات ثلاثه دي چې کله قرآن پاک دې بیان کو به دې بیان د عرب اولینه چې کیمه د جګدو کیمه طریقه د پا طریقه بیان کو یعنی بالکل په ساده انداز باندې کو خای پک لکه دا امیم چې سره راغېږي عام خلک د حکما یې وندې یادې که نه یې وندې فلسفه یې وندې منطقیون یې وندې نه بالکل که نه سدا انداز باندې هغه بیان کو لا لا من حاج العلماء المتخرین دا بیان کو په هغه تر د متخرین عالمونه باندې فلم يلتزم سبحانه وتعالى في آيات الحكام اختصارا يختاره أهل المتون متخرين علمون چې کوم تصنیفات دي کوم کتابونه جوړ کړي او کوم طرز دی کنه فکړه د کتابې لپاره په طریقه باندې بیان ده نه د التزام کړه پروردګار په آیات احکام شه چې کله د علم احکام بیان کړي هغه یقینا وي بیا لا پکې اختصار التزام نه کړه په لاندې لاندې الفاظ باندې بیان نکو هغه اختصار چې کوم اهل متون خوښ کړه ده کان در وخلی سره کان دی برات دا د کافی کافی یو کتاب ده د هغه نه ملخص ته نه جوړ کړه ده یا کافی نه روخصه په مقدمه شخص له کلمو بیان کړه ده کافی د امام محمد صاحب هغه پنځه کتبینا شپږ کتبینا د زرت ولا کنه هغه مجموعه ده یې خلاصه ده پشه مبسوط زیادات سیر صغیر سیر کبیر جمع صغیر جمع کبیر دا شپږ کتبینا په دې کافی شه د خلاصه یې نسلیو جواته خبره چې شپږ کتبینا په یو کتب ځای وکړ چې هغه ډیر لاندې ارزان د اخ سره الحاق صحیح ده د اخ سره الحاق صحیح ده دوړ سره الحاق صحیح ده خلو ده کنه اخت اخیه رضان خیر رضایی د وریر نسبی اتو نسبی وریر ده خپل وریر ده میرا پلورا اگه خیر یې دوی تی ولا خیر یې دوی ته خلو ده او د ورې سره د لګي د رضان تکا وتخل اخت اخيه رضان اته د تیو له ورې ده د تو سره تای راو د خیر سره د لکنه اته تیو له ورې ده اګه نسبی خیر دعا ته تخلل ده ځکه چې کنه کا تای سره خو ورې ته سره ده نه ته سره ده لا ورې سره الحمد لله ا ر ز ا ي و ر ر ز ا ي خير تو تر و د دا څه کنه نه راغونه مسله چې د مر لاندې د مسلې کړې دي لاندې برته اختیار کړل کنه چې هغه شرح ته مهد شو دا کنه یې پوتې جلد شي بخاری سره خدو پوتې جلد شي زیلای سره خدو او عيني عيني د شرح دو نه په هغه چې شرح ده کنه پیغه چې د شرح شوی دی کنه قادر وخلا یا کو دیر وخلا دا چې لال لال بیان کړه پاک نه کړه بیا هغه اختصار نه خوش کړه یا دې کړه کپی ولا مت وکړه هغه کوي او ته چې تخریر سمټ روخلې یا چې جبیر روخلې کنه به یو یو کوي کنه دا کوي دا پښه مراد ده دا پښه مراد ده دا پښه مراد ده کنه بدل څو کوي نه به تور لګوي کنه هغه اختصارات پر پښه نه پښه کړه ولا تنكيح القواعد من قيود غير ضروريه كما هو صناعه الاصوليين ونصف قواعد قواعد د قيود غير ضروريه لکه څرنګه چې د اصليون یې کله فساد و اصليون نه هغه حق مراد ده چې ده که نه د اصول وضع کو اصول ذکر کوي خلک یې اصول نه منل اوسې فکر کوله چې فکر د قواعد ذکر کوي هغه د اصول فکر قواعد دي کله بل فن دي کله بل فن دي چې کوم د اصوليون یې کنه طریقه ده هغه کله قاعدات دي بیا چې کوم غیر ضروري کوي دینه وي که نه ای نه ټول لغړه کو زنه مناسب کوي دینه وي چې دا ولګېږي خو ضروري خو نه وي بس هغه لرې کو کوي دینه لرې کو که نه قاعده داسې ډېره مختصره غوندې و شاټ غوندې لنډه غوندې قاعده سره وبوسي قرآن پاک خو نه دا د اصولیونه چې هغه کله کوي د ډېر پیجو کو لغړی کو نه د متخرین عالمونه دي کنه د عالمتونو چې کیمه طریقه دي چې ډېر کله عبارتونه لاندې دا یو د کو کله پر کوي چې به یو د کې ګیره د آیات الاحکام به څه کړه پاک دا تر نه پښ کړه واختار سبحانه وتعالى في آيات المخاصمة إلزام الخصم بالمسرات المسلمه والحطبيات النافعه دارنګ پروردگار جل وعلا شانو چې کله آیات محاسمه ذکر کوي علم احکام علم محاسمه علم جدل رد کو یا په يهوده باندې یا په نصرای باندې مشرکین باندې منافقین باندې او په باندې کله څه پړوي الزام د خصم چې کله کو خصم چې کله پړوي بیا په مشورات مسلمه پړوي هغه مشهور مقدمه قرآن پاک پیش کو چې اړ ټول خلک کې نشه منلې شي وي هغه مقدمات منلې شي وي ولکه طبيعت نه چاته و آکنه مقدمات چې آکنه نفمن خطبيات مقدمات په بونه کنه بیا پړوي پاسه الزام ورکوي خطبیات مقدمات ته ویل شي چې دا سړی نه صدیره وي چې عام معتقدون فيه سړی وي د خلک په باندې اعتقاد وي او کنه خلک خبره ده کنه قبلوي نیک سړی بزرګ وي خلک په باندې سړی اعتقاد وي یا ریخ کنه ماهر غوندې ډاکټر دا ته یې شو ډاکټر دا ډاکټري متعلق یې خبره کړې و نو چې هغه ډېر شور طبيب و یې په کوکه هم داسې ویلي دي که نه خو دا مسله ما مشهوره کې سادو که نه چې په سړي کار په سړي باندې خپل ځای ورګوي که نه نو چې ته کاسېډار یې خو دې مخ ځیګاري یې که نه د تو څه کاسېډرونی ده او ته څه دې خوای په ځیګر وي څه که نه بیا واسطه ته عذاب نه درکوي که نه او ته سره د جاله معادې شوي دي که نه په دنیا سره عذابي نه ته مې راوشي دي که نه په هر څه په تو نه عذاب که نه چې تو څه که بیا خوای په کولو دا وي څه بیا عذاب نه درکوي او کبرارو یې دا په شخه د وسط ته دا شکلاوال دا په طریقې باندې چې کیمه کمه تکون برهان جوړوي یقیني مقدمیات نه ان قیاس نتیجه رو بوسي آ طریقه باندې نه دا چې کله مسلمات او د خطیات باندې کنه پر فقط توحید ثابت وي انا په په هدا سره دا کنه لو كان في معاليات الا الله ولا فسادتا دا د مسلمات نه جواب کلمه کچره په داس منم ذکر شکنه غان خدایون وا نه خدای نه وا لفظتا ضرور به دکنه ګربر شي وای د نظام د ختم شو وای نه ځکه بالکل خبر بچی به وکنه ځکه چې دا کنه مشهور نه کړ شو دا اصلي صاحب په خپل ودی کنه کې دې د درشان درکنه غلیمه مخ سپند و دو بشان درکې مې نه مګنځي نو ان دا سادي څه مکلمه باندې ته پښرا دوا به څه کوو به یو بس شي کنه ودران څه کوي به چې دا ځکه دوخت د یوروي یا نرخ د یوروي کنه به څنګه دا بس سره چلی کرو څنګه چلی ویل کرو پته په دا طریقه باندې ځان مر کوي اته دا د ما ته بالکل نه غوښتي کچره د خیر سره نرخ نه وي کنه لعلا بعض ما لا بعض زه په زړه باندې چلی سره کوي سره خطري کوي کنه شه کنه دا غا مسلمات و دیتا خطابیات تو لشی کنا دا غا مقدمات پیش کوي کنا او د دشمن و د خصم د عقیده و د گوینو رد په باندې کو کنا متکیونه براهین کنه پاک نه استعمالوي اگر که هغه نه جوړیږي منطقي دلیل یې کې مقدمات نه بالکل جوړیږي کنه لون دې په منطق شته په خیر هو کنه پاک کنه چې کی ما سر سری کنه کلام ځګه دوه بالکل کنه لکه یو عام حال کې سره راګړي انا منا کنه پړا وړا سره ورکوي ولم يرى سبحانه وتعالى منحت في الانتقال من موضوع الى موضوع كما يرى هي على الدبار المتخرون بل نشر كل ما اهم الكاه العباد سواء كان مقدما او مخرا او پروردگار چې پوکتا اولید ایو موضوع نه بل موضوع ته په انتقال شي د مناسبت او د ربط له حاضر نه سوتلا ولم يرى سبحانه وتعالى انتقال من موضوع الى موضوع ایو موضوع نه انتقال بل موضوع ته په دې انتقال شي پرودګار نه کنه ربط مناسبت له حاضر نه سوتلا رعایت نه کړه لکه څنګه چې متأخرین ادبا د هلحاظ کو ا متخرين اديبون چې کنه کلام او چې په یو موضوع تقریر کو موضوع نه وته نو ا موضوع نه کنه خرج وته هغه اصل کو متخرين عالم نه اټوله مربوطه ځای دو کو رب سره خبره کو کنه ا پردګار کو کړه پاک شي اسلوب دا نه ده بل شرا کله ما هم الکاه علی العباد بنګوره ته په کیا مقام باندې چې کیمه خبره هم یې کړه الکاه ته کړی چې کله د علم احکام ذکر وي علم احکام یې مخکې کړی ده د احکام آیات ته د احکام آیات راشي یا یو نامنو اذا جاءکم الکنه او د څه ذکر ده به د غسل ذکر ده د موضوع ذکر ده د ذکر راشي بیا چې مکارو شي کنه بیا د علم اصول چلے دي توحید ذکر ده رسالت ذکر ده قیامت ذکر وی کنه تذکیر بیا لار شي کنه د قیامت ذکر ده ان قیامت ذکر ده و هنا د ربط لحاظ وستی شاس بي که چې ربط لحاظ پر پاک شو خدای په ربط لحاظ نه ستلا بلکې د موقع سره چې کیما خبره هم وا د وام سره ضرورت هغه پېښ کړی دو کنه دا مطلب نه چې ربط ستانه پښه بربط دا یا د ضبط کتب دا رب صاحب شه او د محسن کرا یو لوی جماعت یو کثیر جماعت کنه ا د قرآن پاک ربط په تلاش کې دي یو یو آیات یو یو جمله کنه اې پر ربط وشتله ده اوله وال چې په دې باندې کلام چې کړه ده ابو بکر بن شاپور رحم الله کنه اې دې قرآن پاک د ربط صاحب له کتاب لیکل ده درنګ برهان یو کتاب ده تفسیر ده د ربط خرا ده او دا بدیح طرز لکه څرنګه د قرآن پاک د فصاحت بلحات پر باندې معجز ده دا نه منه فصیحه بدیح قرآن دو څه کوشش کوي دا رنګه به کله مربوطه نه ده چې څه کوشش کوي دا رب تیا کړ نه وی اجازه ده قرآن پاک سورته بقره کې چې مزمین ذکر دی مربوط رب سره کنه سره ته حیران شي کنه دا مرکه یو منظومه کې ساو ګندل یې کې ساکنه بالکل کچې نه کنه د ملګری کنه هار دې جوړ کړه او دنه خو پربت باندې ډېر زیر وتی وي ځکه چې ربت بواجه باندې یواجه ملای بلې جملې سره وګندل شي یو آیات بلې سره وګندل شي یو سره ته سره سره وګندل شي تعریف وروشي ا تعریف بواجه باندې او د ربت بواجه باندې کنه کلام جوړ شي مضبوط شي کلاک شي مضبوط شي بلکې ټول اجسام خو تلیف ته وجه نه مضبوط شوي دي که نه دا که چا جوړ دی خو ربط ته وجه جوړ یو وخت بله خسته نه کنه مناسبه لګېدلې سره ګنډلې دي که نه ټول اجسام پاکې چې استحکام پیدا کړي مضبوطیا پیدا کړي ای تالیف ته وجه نه ترکیب د وجه نه ربط ته وجه نه کلام چې مربوط وي که نه خو بیا قوت شي که نه په تاثیر شي قوت زیات وي دا خو یو صحیح کتاب ده یا بادشاہ ولا کتاب ده بادشاہ خو کنار مکه مکه باندې کنه یو د فار لري نه نه ډیره ضرورت ته چې نن دغه اعلان وشي کنه چې ټریفیک ولا چې کنه ګاډه د دې پکین طرف ته دی فی طرف ته ګاډه څنګه بیي سبو ته بل حادثه جو شهر پر سبل کلو نه ځاتو بل کلو په شو کنه عوام ته کوم ضرورت پېښې دي انا سبو ته بل لاندې بس بل لاندې کنه ورنه په شاب سورت بقره شه الف لام میم ذال کې کتاب الله ری بشی هدل للمتقین متقین بیان شروع شو شروع شو بیا نتیجه ده په شاب پسې ان الذين كفروا سواء کنه پسې د کفار ذکر ده پسې د منافقین ذکر ده کنه و دې نتیجه و دې ذکر انجام انجام ذکر ده هر په متلک هغه قاعده او دغه ذکر کوي هر زبدا ذکر کوي هر بات کې څنګه غوړي کی مر بات ترڅ کوي چې هغه ورسي آیات یا ورسي جملات نو جملات په بل جملات ذکر کوي کچر ایک مخې پر خو تکملا وا کتمای وا عطف بیان ده عطف تفسیر ده ده خو په توضیح ده دا خو دوه تړل تړل اے تکملا ده د مخ آیات جمله جمله تکملا ده خام خيرب نو دې ځکه چې کنه عطف ته پر خدا قاعده د مشوره قاعده د کنه چې عطف ته یو متبین په بل متبین نه کیږي نه به مر کوله وجو متحد سره ځکه چې عطف ته شی په زور مو دا باندې او نه به تغیر کولی وي سبل کمن وجه اتحاد من وجه کر تا تا تبین نه چې خطات موجود دا واو دو فعل دو سمه دو خطا دا او د اماله دا اوس جمله کنه مربوطه یې مخه جمله سره د وار د خلیته به په امور سیاسي شي نه کسي چې ودر د خلک به شور وکړو خلک به هنګمار پسې جوړ کړو خلک به تان توې پی ځکه چې هم په خپل مسلې به نه پی په خپل پیدا نه پیږي هغه څه یو نه په چک زی بو د ابشانو سي ته ونه پاتې لګېږي حکیم کلو چې مقربي کې ما دفاع کو پاسه د ملک خیر پسې خیر پسې او هم ته پاسه کې زرام دي سي اس مثال په تور باندې اس مثال په تور باندې ا س ت ز ر و ت م د غ د ي يو سل ريبي برل غرون شو سل ريبي ولا ولا چې پورې شي به کنه په سمرا کروڑاوي برل خرج کړي پاکستان ولا دا د کنه کروڑاوي د کرباوي ريبي نقصان ده دا به ضرور که حکومت بل ځای پیدا کوي دا پیسې به د کوړي کنه هغه کنه سره کنه هغه ته یو خیر کوته یې کړه چې د پدې شپې د اول موقع پیدا ته هغه لکه د سور دین ته تانه ته بلو غره کړه خلک په ځین اول په ځین یو خبره باندې راګړي خو پاشه خیر وي دا د دې ته وند دوی دوی پیته ون اخر نه تقسیم شو دوی دوی پیته یا په چې ټمټر ګور شو یا چې نیر ګور دوی پیته یا کنه ګورار ګور یا دولار ګور دوی یا پندری پیر ګور شو کنه دا ته ون شافه هغه نه ته ون بیا بای شي په چکیم دغه څه چې کوم حدګوري کنه حد مسلمان دي در پسرون دي کنه ځکه چې ته پیدا دي چې په دې پیدا لکه په واسطه چې پیدا و الحاق ته تنظیم نه په دې پره او کله کله حق یې کنه زیدي په بل زید باندې کله پاک شي کنه کنه کې مثال درکو کنه د منافقي د کفار د عذاب ذکر په سید مسلمان لپاره ذکر شي کنه ان الذين امنوا ومسرات کنه لهم جنات تجري من تحتها هغه ذکر وشي د عذاب ذکر د نه بعد د رحمت ذکر په شروع شي کنه دا په پکې ډیر ده او کله کله استدراج استدراج یو خبره ده چې کچ اې نه بلار لازم دی نه بلار وځي نه بلار لازم دی کنه نه چې پکې مې جمله په شاعت په تفنیش ده کنه بیا ضرور پاتې به کنه یاد الحق تنظیر په نظیر باندې ویه یا به حمل د زید په زید باندې یا به سترا دی پښه کنه دا ربط پښه پیدا کیږي اگر کو کرے پاک دا مفسدین نه ګرځول دا ربط شاسه دا خبره وکړه چې دا د علوم خمسه په ذکر شو کرے پاک ته ربط له حد نه ستل کنه یو هغه اختصار نه خر کړه چې نن سبا دی کنه متخمی عالمونه کې اختصار کړه خوښ کړه دا عقیده ډېر لاندې بیانوي یا کنه چې کله مسله کو مسله ډېر لاندې بیانوي او علم مخصمه شي کنه ا منطقي نه روي شي نه اختر کړه چې کله دلیل پر شوی په خپل مدار باندې چې بالکل منطقي دي لیرو صغرا کو برا دی خدای وسط پر کبیر بنا خطابیات مقدمات مشوره په باندې کنه الزام ختم تور کوي لا يحتاج كل آية إلى سبب نزول أولا مختلف هر آيات سبب نزول تحت والحق أن القصد الأصلي من نزول القرآن هو تهذيب النفوس البشرية دا نه چې دا واقعي به جوړ شو کتابي پېښ شو بیا ته نازل شو که نه او پای به به حل جوړ شو حتی چې مقصود اصلي د قرآن پاک په نزول نه که نه دا د نفوس بشرية د تهذيب د انساني نفس ايه تطهير کو ايه تهذيب کو که نه ان دا انسانیت تکمیل کو دی انسان تکمیل کو انسان جوړې دی کړه پکې به چې انسان انسان جوړ شي کنه او د دې نفوس دا مهذب شي امی خو نقصان یا خو د عقیدې نه وجه نه ده انسان چې تول خوري ټکر خوري عقیده بربودوي عقیده یې بطل عقیده وي مشرک وي ا ب ت و ن ه ف ي د ك و يا كنا شاء فاحشات یو کنه فاحش بطن دا یو فاحش فرج ولا دا اجتهاد بطن اجتهاد فرج ولا ا دې کې اجتهاد تکمیل شي کنه په عمل کې فساد درسي ا دې فرج ولا اجتهاد چې کول هغه زیوت شي او په ځنه ان یاد بلا په ځنه په بدکری په دې باندې راګی کېږي کنه ا دې کنه په عمل شي چې کوم کنه فساد پوي دکېږي زنه او د زنه متعلقات سوزینا خوشاوزي تصویرینا فلمینا فوټبول ډانس دا تمشي د لهو لهب کنه دا ټول د زنه مقدمات دي کنه اګل یاري دي داخل ټول پاج په دې مې درشه ملوي دي ان سره کله په حالا کې شي بګار پیدا کیږي شهوت بطن چې پیرا کوي نه دا غتما او د خرس دا چې دا کوي د ظلم به دنه پیدا کیږي کنه میروس باندې به چانه قبضه به کوي میروس به چاته نه ور کوي په مہر به نن به خیر ته به مہر نه ور کوي نه په خپل تړوي نه په بل تړوي کنه په مهر مهر چاته نه ورکوي یتیم د پوتی میروس نه ورکوي نه په مځکه د قبضادو بل تر بل سره کړه اخر د مقدماتو چا سره په ونه رټ چا سره په برید رټ کنه چا سره په دې شی باندې ټول یو کړه مملې مقدمات دې نه جوړېږي دا راګه چې کدي کندور جوړ شي کنه او ته کنه حریص وې دا د شوته بطن اشتها له بشي وی کنه میراوت په وتکه ب د قوت نظری کنه اصلاح کو کنه پاک علم مخاسمه د آیات جد نه کړی دی کنه ا دې عقیده څه پوی کړی دو ا توحید مسله پښ کړی دو او که په مولات څه فساد دا خراب حقایق په اخلاق یې بګار دی په عمل یې بګار دی کنه بیا د شکر صبر نو د شکر وکنه او د قناعت د سخاوت د شجاعت کنه ا دې ترغیب دا په بن اجر کنه ذالک شوی دی او دا رنګه کنه د عدل مطالباتو بعد د عدل احکام ورسی کنه او د باطل د خلق نه کنه نه ممنعات ته پرېز ده کنه درویغه کنه اے مذمت ذکر شوا ده اے دو کې مذکر څه ده ورته امر کوم کنه د باطل کنه ارفتی کا سا کنه او دا رنګه د ظلم کا سا کنه حقوق تلفی کا سا ټول د آیات احکام نه شوی دي کنه په دې سره د نفوس بشریا کنه هدې تکمیل کو هغه تطهیر کو کنه چې د امر وروړه ما سره وا کنه زنا یې بند کړی دی زنا دوايي اسباب یې بند کړی دي کنه په باندې پابندي لګولې د قرآن پاک یې نه پر ځل ده دا چې دا کې دا جوړ شله بیا ته به شو کنه چې مو کلمه حل کړو یې دې کته مکالمه هغه حل کړه کنه نه ټول انسانیت تکمیل کو کنه وعدم العقائد الباطله ته قرآن پاک چې نه دی دا مختصری قرآن پاک نه تعظیم د نفوس بشریه ا نفوس بشريه تعذيب مشاهده وشو لا کنه چې کما مرا دې کنه خپل یو شخص اسلام مقصود وي به ته وی کنه تعذيب نفس ايه احکام ته تعذيب نفس وي ايه ډېر متلقات دي طهارت بدني ده او داس کلاس او که آی تهذیب نفس وی چې کنه ایو انسان د بل انسان سره تعلق تا په سره کنه معاملات ولین دل دا بای کې جرا کې شرا کې کنه نکاری ملزم یې کنه احکام ذکر شوی دي پاسه به کنه عدل سره معاملات کې ا بای طریقہ قرآن پاک ذکر دو نبی اسلام په تفصیل ذکر کړه د بای د شرا د جری د ملزمتې نه کړې د مشقتې کنه احادیث یې به څه تفصیل کړی پر پاک اصول ذکر شوي دي که نه او که د ټول عام سره تعلق لري که نه صحت مدني د حاکمن د پر احکام ذکر دي عدل دا او که نه رحمت دا که نه مفاد عامه د مصالح لحاظ سره دي که نه عامه سره ذکر کړی پاک اصول ذکر کړی دي وذم العقائد الباطله ته او د باطل عقیده که نه بهکنی د په شکر پاک شي مقصد سي دغه ده ونفي د عمل فسده نه وجود دا قید بطلا فی خواطر مکلفین سبب لنزول آیات الجدل چې کی مې کړه علم احکام علم جدل لا علم مخاصمه آیاتینا ته پرې پاک شه ا مشرکین تذکرار شي د منافقین یا د يهود نه سره د سره چې کی مې خبر ذکر کړي کنه ا دې ټول یو سبب لري ځکه نه چې چا په دماغ شې د بتل عقیدې شي دی دا سبب شو کنه ا ل محسنه ديوه جنال نشوي دا يتم ديوه جنال شوي دي او وجود د اعمال فاسده اعمال فاسده کنه که شخصي وي کنه که د معاملات ولا دي کنه ملکي دي او شيوع د مظالم فيما بينهم په خپل ډکه چې کنه ظلمي نه کنه اړان دي دا سبب ده د رسول د آیات احکام دی پره علم احکام دی پره د کنه چې په دا باندې جوړ شي کنه فاسد اعمال موجود دي فاسد کنه اخلاق موجود دي توحید او د عبادت د پرودګار د حق ته یو پیر ده په دې بنګولې باندې لکه دا د دنیا سره چاله قرضه وخره یا شای په پیسې په قرضه باندې په پیر باندې وکي بیا په تو باندې پیر وښتو ده کړه دا سه د پرودګار بندگی په دې بنګولې باندې پیر ده باندې حق ته مونږ لکه چې خالق مې ده نبی سم په یو موقع باندې معاذ په خپل د باور سره تر کړه پیښه باندې ورسیا سره وون دي و چې یا معاذ و چې لبیک و صادق یا رسول الله نه خلاص جواب نه ورکړي دا چې لوړل و چې یا معاذ و چې لبیک و صادق یا رسول یا رسول الله بیا جواب نه ورکړي کنه جواب دې دانش تاکي او اوس منو کو خبره نه وته کو په دې مور باندې بیا وته ولکنه الله سره به سک شریک نه نسی دا د راپک پیر د بنګونه به حق ده مونږ بالکل به دیوال لا بندگی کو کنه یو علی عبادت په کو کال میزوی کار راوی کا زکوتی یو کا حج ټول به تعالی دې پر کوي بچا کنه بندگی به نه کو دای حق پر دیار بنه او د بنګونه به دا حق پر وچی وکړه بخشی به عذاب به وکړي کنه بخشی به که څه خطای مترشی کنه به به باسب کوي چې تو شرک نه کړه کنه ته به واحد وې زه تسلیم کړه وای مو بندګي یې کړه کنه دا وړه وړه ګلا بیا چې مفتی الله په جنت ته بیا عذاب بنه ورکړي دا بنګونه حق ته بنه دا دا داسې مطلوب ده د عبادت بندګي ده چې پروردګار به دې کړه مطالبار نه کو چې مو بندګي دې کړو کنه مو په تو پیر وکنه کله دې کړی ا ن ه م ت ر ب ا ي پروير نبوكا كيامات سيدي پر فيدو يكنا وما حالت الجنة إلا ليعبدون ا د ه غ ر پ ر ا چې کوم د بندګۍ حق ته د پر کنه مقصد اصلي چې مې په دې شته او د پر یار حق ته مونږ کنه به دې یاد د هنې د پر درې یار مې نه را پیدا شول ا حال کو چې چا په دنیا شې د پر یار عبادت نکو نه فرمانی کو سرکشي کو ایت پر یار په دنیا شې زونه خاله کنه په دنیا شي کنه ته کوم مینه تبا شوی دی هلک شوی دی برباد شوی دی کنه فراون وګوره کوم نوح وګوره کوم عاد وګوره کوم زمو کنه کنه دا وکا ذکر دی کنه اې دې حق العبد اې بدلګی دی کنه یا د هرې دې پره تذکیر به ایام الله وکات کنه کنه پخ هغه ذکر کړي چې وګوره کنه چې چا د مو حق نه پر کړه سرکشي کړه کنه نفرمانی کړه تو یا نه کړه د برباد کړی په دنیا شي د علم تذکیر بیا ایام الله په دې سره غنا او چا چې په دنیا کې کنه مو په حق بندگی کړلا کنه امو عبادت یې کړو کنه هغه به وسایل وي نه سره وسایل وي نه سره اسباب وي کنه خای په کې چې کنه نه یې رسول نه یې بیډي وول نه ته په نه هر کول نه څه پښول کنه ا به کړ کنه کم یې کړی دي باب د نعمتونه شوی تذکیر بیا ایام الله دا په دې سره کنه او درنګ په قیامت سی با د خلق د پر چې کی متعین دی د پر جزا د چې کیم کنه د فرمان دی پر سزا دو کنه تذکیر به مبادله بو تا دی کړه پر پیدا کنه اې دې د هنې د پر چې د مو حق چې نبی ور نشي کنه قیامت تاسو کا په داد نیو سمې ته په قیامت پر سره دی کنه اې دې کنه دا پیدا شوې دي دا سبب نزول ده کنه نه نه جزئی دی واقعات په دې پر قران وچ نه تر تر لکنه ونفي د عمل فاسده ده نه د وجود د عقیده بطلا په خواطر د مکلفین شي دا سبب شو د نزول د آیات جن لپاره او وجود د عمل فاسده او شیوع د مظلمه دا سبب وګړي نزول د آیات احکام لپاره او دا نه پرې کولی په د غفلت سي وخت راول او دا نه پرې ګریه بهر د ذکر د علاوه او بهر د وقایع د کمرنه ولې مباد نه سبب د زوی آیت تذکیر دی پر زنه خلق غافل دی کنه او یې کچ خوای غفور رحیم دا خوای غفور رحیم دا کنه دا څه پاپر څه وخت مونږ تیرې دي هغه به درو کې ته ضرورت ده کنه به هغه تذکرہ تذکیر به علی الله تذکیر به ایام الله تذکیر به مبعوث دې کنه تذکیر دې پرا به دې دې پرا کندا یا تینا بیا نه دلې دي کنه واما الاسباب الخاصه دا وکا جو شو بدا یا تیر کاش کو آیا تر مبیل شو فلیس لا مدخل فی ذالک یحتد به اده کې تاثیر نشته دې کې واقعي جزئی و دې کې څه جزئی اده کې آیات په نزول شه هغه دخل چې معتبر ته دخل وي څه معتبر دخل نه بلکې هغه خبره الباب دې کې چې خپل موجود دي کنه اې دې وجه نو کړې پاک ضرورت جو شو چې کړې پاک مبیل شي ا حادثه تا کیسه تا کنه بیا مخاطب اوسمه منتظر کو چې دا د څه کیسه وي څه واقعا جوړ شو چې دایت د نظر شو کنه په انتظار شو کو مترکه دی کو کنه د چې څه پرې کنه هغه کیسه په تفسیر ذکر نه بیا مر سار نه پخله سړي زما څه کیسه ستا فلازم ان نشهد العلم بوجن لا نحتاج الى رد كسر جزيته مثلا يا ايها النبي اسنه ولكن خبره تروري قسم يقول لك تجادلك في زوجها اتو سره د حوام پر شي جدال سره کوي جګړه سره کنه علای ته خبره زور و دا څه کوه چې حوام پر شي نبی سم جګړه کوي سره یاد وکړي چې چېرې سره کنه دا په سمندر کې بیان نشي بیا ستاره نه پخلوسي کنه اظهار وکیا وه یوې شکه شوې مېړه زهار سره کوي چې ته مراسي لکه مېر شو دا به یې څنګه تعلق وو دنه بډې دو بل بچې شوې دي دا بډې ده کنه نبی صلی الله علیه وسلم چې مردا سره تول و دې له کنه بل بچې دي سره کنه سره خدای دې دا ستې کوي پس می سره کنه خلاص کړه کنه نبی صلی الله علیه وسلم چې به سو کنه سو یې ده کنه اظهار مطلق آیات نازل نه وي خو نور څنګه و چې دا تعلق نه تر مردا خرمه وکړه بار به ته لا چې نه خو سم اصله خو ته وکړه کنه نو یې سم پاس کړه شاید کنه آیاتونه نازل شو کنه چې دا ته سمان دی نه دی نه راغلی چې ته نه پیدا یې کنه ته سمان دی نه دی یو ترکیب شو کچې کې فرا پکې کې فرا کې به ته حل شي کنه نظر نه راکړي چې جزیو کې شته پر پاس کې شراب ته وشي کنه آدي کا بیا کنه بیا ته ته سره بیان کو نه را هر یته پر سوزو ګټل کنه دا چې نه پچان نه مناسبه